وذكرى للذاكرين وجعل في الصادقين منهم أسوة وقدوة للمقتدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترمو مؤمنانو مسلمانانو وروڼو د رب العالمین په مدد سره به د یو یو صحابي لنډ لنډ شان سیرت بیانوو مؤمنانو مسلمانانو وروڼو صحابه او د نبی علی صلوات والسلام ملګری دا د نبی علی صلوات والسلام په امت کې غوړه او بهترین خلک وو صحابه هغه خلک وو چې د هغو په جسدونو او په نفسونو کې هر ښه صفت موجود وو او د رب العالمین او د نبی علی صلوات والسلام سره خکلکه مینه محبت درلودو کله چې موږ تاسو د صحابه او سیرت واورو او دا غې د ژوند او زندګی نه موږ تاسو ځانونه خبر کو د هغوی غیرت ته وګورو د هغوی عبادت ته وګورو د هغوی قربانیانو ته وګورو د هغوی جهادونو ته وګورو او د صحابه او نور عبادتونو ته وګورو او د دې سره سره موږ د هغه دنیوي ژوند ته وګورو نو هر صحابي د فقر او د غریبۍ ژوند او زندگی کړې ده ولیکن د دې فقر او غریبې سره هغوی د ذلت ژوند نه دی تیر کړي هغوی د کفري قانون او بادشاه لاندې د غلامی ژوند نه دی کړی صحابه غیرتمن خلکو او هغه غیرتی ژوند تیر کړی دی او غیرت یې خوښولو په دین اسلام باندې مخکې د دینه چې د یو صحابي لن شانتي سیرت بیان کو نو یو څو فضایل د صحابه او ذکر کوو مؤمنانو مسلمانانو ورونو صحابه ډیر زیات فضایل لري چې په قران کریم کې د صحابه او د فضیلت په اړه کې د سلو نه زیات آیتونه رب العالمین نازل کړي دي خو دلته به زه يو څو فضائلو ته اشاره وکم اول فضیلت چې رب العالمین په قران کریم کې بیان کړی دی هغه دا چې څوک د صحابه په شانت ایمان راوړي نو دا په هدایت باندې دی او په سمه لار باندې روان دی بل دا چې رب العالمين صحابه ته مغفرت او ډېر غټ اجر تيار کړی دی صحابه هغه خلک وو چې د رب العالمین نه دوی راضي وو او رب العالمین د دوی نه راضي وو صحابه هغه خلک وو چې په ژوند باندې ورته د جنت زیری ملاو شوی صحابه هغه خلک وو چې د نبی علی صلوات والسلام ملګرتیا ورته رب العالمین په نصیب کړی صحابه هغه خلک وو چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه او د دین اسلام نه او د قرآن کریم نه او د اسلامي قانون او نظام نه په نه را باندې دفاع کړې ده صحابه هغه خلک وو چې د هر کافر او مشرک او منافق او مرتد لپاره د سترګو اغزي وو هر کافر او مشرک ترې نه په تنګ باندې وو صحابه د نبی علی صلوات والسلام په امت کې د ټولو نه غوره او عزتمن خلک دي صحابه خپل ټول ژوند او زندگی د رب العالمین په عبادت کې تیر کړی ده صحابه ته رب العالمین ټول ګناهونه معاف کړی دي صحابه هغه خلک چې د کفارو په باره کې ډیر سخت او دغه سره به ډیره سختی کوله د کافر غلامی نه خوخوله د کفر او کافر لاندې د ذلت ژوند نه خوخوله د هر قسم کافر او طاغوت نه یې برأت کولو او ښکاره د جنګ اعلان یې ورسره کولو. صحابه و ذلت نه خوښولو او نه بې غیرتي خوښوله او نه د ذلت ژوند او د بغیرتۍ ژوند خوښولو. صحابه هغه خلک وو چې د مؤمنانو لپاره ډیر نرم وو او په کافرانو باندې ډیر سخت وو. نور ډیر فضایل لری صحابه که چیرته مونږ د صحابه د فضیلت کې ور نه وځو نو په دې باندې کتابونه لیکل کیږي په دې باندې درس نه بلکې درسونه ویل کیږي او په دې باندې بیان نه بلکې بیانونه ویل کیږي صحابه د نبی علی صلوات والسلام د باغ ګلان وو چې هر ګل یې ځان ته خوشبوئی لري انسان چې د یو صحابي سیرت واوري دا غې دي ژوند نه خبر شي نو داغه پزړه کې د ارزو تمنا راشي چې ارمان دا زوي بیا چې بل واوري بیا دا ارمان وکي چې ارمان دا زوي بیا چې بل واوري بیا به وي چې ارمان دا غزوي نو صحابه ډیر عزتمن خلک وو او ډیر بهادر او غیرتی خلک وو نو اوس راځو د نبی علی صلوات والسلام د باغ دی ګلانو نه د یو ګل او د اسلام دی ځوانانو نه د یو ځوان او د اسلام دی زمرونه د یو زمری سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه لن شانتی سیرت بیانو مؤمنانو مسلمانانو ورونو کله چې موږ تاسو د صحابي سیرت اورو دغه واقعا اورو یا د نبی علی صلوات والسلام سیرت اورو موږ تاسو ته پکار دي چې د خپل ځانونو سره ولګو په غي کې سوچ وکړو سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه د اغه زرو خلکو نه یو ځوان وو چې د قریشو د مشرانو په راغوښتلو باندې د مکې په څنډه باندې د تنعیم نومې سیمې ته راوتی و دې لپاره چې د محمد صلی الله علیه وسلم د یو ملګری خبیب بن عدی رضی الله تعالی عنه وجلو ته حاضر شي او دغه مشرکانو خبیب رضی الله تعالی عنه په دوکې باندې نیولې وو سعید رضی الله تعالی عنه ته خپل خسته ځوانه د دې توفیق ورکړی وو چې خلک په وګو باندې پورې وهي او دکی ورکی تر دې چې د قریشو د مشرانو لکه ابو سفیان بن حرب صفوان بن امیه او د داسې نورو سره د خبیب رضی الله تعالی عنه د وجلو د پاره په اول سر کې ودرېږي سعید رضی الله تعالی عنه په هغه وخت کې دا وسه او طاقت درلودلو چې د قریشو باندې په ولچکو کې په بندو لاسونو باندې وویني په داسې حال کې چې خزه ماشومان او زلمیان ټول په باندې راټول شوي دي او د مرګ زی ته په دیکو دیکو باندې بوزي د لپاره چې د دې صحابینه د محمد صلی الله علیه وسلم انتقام واخلي او بله دا چې د دې مشرکانو په بدر کې چې کوم مشرکان مردار شوي وو دا غي بدله ترې نه واخلي کله چې هغه سترو ډلو خپل نیولې شوی اسیر هغه زی ته ورسولو چې د دې وجلو د پاره د مخکې نه مقرر کړي وو نو ځوان سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه ودرېدو او خپله دنګه غاړه يې د خبيب رضي الله تعالی عنه د ليدلو په نيت باندې په داسې حال کې ورجيګه کړه چې خبيب رضي الله تعالی عنه د پانسي لرګي ته مخکې کولو نو سعید بن عامر د خزو ماشومانو د چغو او شور په منځ کې د اسیر ډاډه او د سکون نه ډک غږ واوریدو چې هغه ویل کوم زړه وینو ماته اجازه راکړئ دې لپاره چې زه د وژلو او د مړ کېدلو نه مخکې یو دوه رکعته مونځ وکم نو سعید رضی الله تعالی عنه ورته کتل چې خبیب رضی الله تعالی عنه قبله ته مخامخ شو او ته ودرېدو نو دوه رکعاته مونږ وکړو او د دې دوه رکعاتو د خوالي او د خستوالي خبره مکوه چې څومره خسته او څومره خوندور مونږ وکړلو د مرګ په صحنه کې دی خو دا د نبی علیه السلام په مدرسه کې روزل شوی شاګرد دی د مرګ نه نه یریږي د رب العالمین عبادت کوي او خپ ډاډه او په سکون زړه باندې کوي بیا د دې دوه رکعاتونو ورسته سعید بن عامر رضی الله تعالی عنہ دا ولیدو چې خبیب رضی الله تعالی عنہ د قریشو مشرانو ته راستون شو او مخي ورته راواړولو او دا خبره ورته وکړه چې زما د پر رب العالمین باندې قسم وي چې کچیرته دا خبره نه وای چې تاسو به دا ګمان وکړئ چې خبیب رضی الله تعالی عنہ دا منځ وګت کړو نو د مرګ د یری د وجې نه وګت کړو نو ما به د دې نه ډېر اوږد لمونځ کړی وای. بیا د دې نه پس سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه د خپل سر په سترګو باندې خپل قوم لیدلو چې دوی د خبیب رضی الله تعالی عنه د بدن او د جسم نه اندامونه په ژوندون باندې پرې کول دغه مشرکانو د خبیب رضی الله تعالی عنه د بدن نه اندامونه په داسې حال کې یو بل پسې پرې کول چې د بدن نه وینې روانې وې او په دې حال کې ورته مشرکان وویل چې آیا ته دا خوښوې چې ته خلاص وای او ستا په ځای باندې محمد صلی الله علیه وسلم وای نو خبیب رضی الله تعالی عنه په دې حالت کې ورته څه جواب ورکوي د بدن نه یې اندامونه او غوښې پرې کېږي، د بدن نه یې وینه روانه ده او وینه څاڅي. خو دا د محمد صلی الله علیه وسلم په مدرسه کې روزل شوی شاګرد دی، دا ورته جواب ورکوي او ورته وایي، زما دې په رب العالمین باندې قسم وي! که زه دا غواړم چې زه دې په خپل کور کې د خپل اهل سره په امن باندې ناست وم او محمد صلی الله علیه وسلم ته دې د ازغي د ټکو د چکو مره تکلیف ورسیږي نو د دې خبرې کولو سره د مشرکانو لاسونه په هوا کې اوچت کړل او دا چغې والي چې وی وجنه یو وی وجنه یو قتل یې کوي بیا د دې نه پس سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه خبیب رضی الله تعالی عنه په داسې حالت کې هم ولیدو چې د پانسې په لرګي باندې خپل سترګې پاس اسمان په طرف باندې پورته کړې وي او دا یې ویل اے الله ته د مشرکان یو یو شمار کړي او ټول هلاک کړي او یو هم مباتې کوي دی وروسته خپله ساه په داسې حال کې ورکړله چې د تورو او نېزو زخمونه یې په بدن باندې خوړلي وو او دا دومره زیات وو چې د شمېر نه وتلي وو او په داسې حالت کې خبیب رضی الله تعالی عنه د مشرکانو شهید کړو اوس هم ډېر خلک په ځان باندې خبیب نوم ایږدي، څوک ځان ته ابو خبیب وایي او څوک ځان ته خبیب وایي او د کفري قانون او نظام لاندې د ذله ژوند او زندګي تېروي. خبیب خو دا و، ما او تام په ځان باندې خبیب نوم ایږدو، ما او تام خپلو بچو ته د خبیب نوم خوښوو. نو د دې نه پس قریش بیرته مکې ته راستانه شول او د سترو سترو واقعو په بهیر کې خبیب رضی الله تعالی عنه او د د شهادت واقعا چې د هغه هیر کړه خو د ځوان سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه د زړه څخه خبیب رضی الله تعالی عنه یوه لحظه هم نه ووته سعید بن عامر به چې کله وده شولو نو خبیب رضی الله تعالی عنه به په خوب کې لیدو او که به ویښ وو نو په خیال کې به یې اوسېدو او دا به په داسې حال کې په سترګو کېدو چې د پانسې په وړاندې به یې په ډاډه زړه باندې دوه رکعته مونځ کوو د خبیب رضی الله تعالی عنه د غږ هغه انګازه یې تل په غوږونو کې وه چې قریشو ته خیرا کوله د سعید بن عامر رضی الله تعالی عنہ سره به دا ویره همیشه وه چې یا به په دې خلکو باندې تندر رالویږي او یا به د اسمان نه په باندې کاڼي راوريږي خبیب رضی الله تعالی عنه سعید رضی الله تعالی عنه ته هغه څور وخدل چې د دینه مخکې نه وزده دا یې ور وخدل چې رښتونی ژوند، عقیده او د مرګ تر ورځې د عقیدې په لاره کې جهاد کول دي او دا یې هم ور زده کړل چې راسخ او مضبوط ایمان داسې عجایب او معجزې ښکاره کوي چې عام حالت کې هغه نه ښکاره کېږي. او د دې سره یې بل دا هم ور وښودل چې کوم کس د ده ملګری دی او دومره زیاته مینه ورسره لري نو دا د اسمان د طرف نه یو تایید شوی نبی دی په دې وخت کې رب العالمین د سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه سینه د اسلام د پر پرانیستله او خلاصه کړله بیا د خلکو په ډله کې ودرېدو او د قریشو د ګناهونو نه ښکاره د براءت اعلان وکړو او د دې د بوتانو د جرائمو نه توبه وویستله او د رب العالمین په دین کې داخل شو سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه د مشرانو صحابهونه وو چې د خیبر د جنگ نه مخکې اسلام قبول کړو مدینه ته هجرت وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اوسېدلو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خیبر او تر هغه وروسته غزاګانو کې شریک شو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د رب العالمین ګاونډي توپ ته انتقال وکړو او نبی علیه السلام وفات شو نو نبی علیه الصلاة والسلام د دنه راضي وو سعید بن عامر د نبی علیه الصلاة والسلام نه وروسته د دوو خلیفاګانو ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنهما د لاسونو لوڅه توره وه بیا سعید رضی الله تعالی عنه یو داسې مثالی ژوند وکړو او د هغه مؤمن د پاره یو مثال وو چې په دنیا سره یې آخرت اخستی وي او د رب العالمين خوښي او خوشحالي او ثواب يې د نفس د ټولو غوښتنو او د بدن د ټولو شهوتونو نه غوره وګڼي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه خلیفه ګانو ته د سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه تقوا او رښتونوالي معلومه وه او د ده نصیحت ته به یې غوږ نیوه او د ده خبره به یې منله سعید رضی الله تعالی عنه د عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په اوایلو کې امیر المؤمنین ته ورغلو او ورته یې وویل ای عمره زه درته دا وصیت کوم چې د خلکو په باره کې د رب العالمین نه ویریږه او د رب العالمین په حق کې د خلکو نه مه یریږه او د خلکو څخه یې رمه کوه او خپل وینا دې باید د خپل کار سره او د خپل فعل سره مخالف نه وي ځکه چې غوره وینا هغه ده چې د هغه فعل تصدیق وکړي یعنی کوم انسان چې په خله باندې څوي باید هغه په عمل کې هم موجود وي اے عمره د هغو لرې او نږدې مسلمانانو په باره کې فکر کوه چې رب العالمین یې تاته مسؤلیت در سپارلی دی نو هغه څه ورته خوښوه چې کوم څه ځان ته خوښوي او هغه څه دوی ته هم بد ګڼه چې کوم څه خپل ځان خپل اهل ته بد ګڼي او د رب العالمین په لار کې هر سختي ته ور وړاندې کیږي او د رب العالمین په لار کې د ملامتیا وایونکي د ملامتیا څخه مېره مه کوه. نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې ای سعیده د دې وس څوک لري؟ سعید رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې د دې وس داسې څوک لري لکه تا غوندې چې رب العالمین ورته د محمد صلی الله علیه وسلم د امت کارونه ورته غاړه کړی وي او د ده او د رب العالمين په منځ کې بل هيڅوک نه وي په دې وخت کې عمر رضی الله تعالی عنه سعید رضی الله تعالی عنه ته د خپل وزیر د دندې سپارښتنه وکړله او ورته ویل چې تا خپل وزیر جوړول غواړم او دای هم ورته ویل چې سعیده مونږ ته د حمص د والی په حیثیت باندې ټاکو او د هغه علاقې والی بشي نو سعید ورته وویل چې ای عمره رب العالمین ته وګوره او په دې فتنه کې ما ما اچوه عمر رضی الله تعالی عنه ته غوسه ورغله او ورته ویل چې خوار شي تاسو زما غاړه ته دا کار یعنی خلافت اچوي او رستا را نه تاسو ځانونه وباسي زما دې پر رب العالمین باندې قسم وي که زه تا پرېږدم وروسته د حمص والي کړلو او بیا یې ورته وویل چې معاش یعنی تنخوا درته مقرر کړم سعید رضی الله تعالی عنه ورته وویل ای امیر المؤمنین په هغه به زه څه وکم د بیت المال نه چې ماته څه ملاویږي هغه هم زما د ضرورت نه زیاته ده بیا ددې نه پس سعید رضی الله تعالی عنه حمص ته لاړلو نو ډېرې ورځې لا نه وې تېرې شوې چې امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه ته د حمص د علاقې نه څه خلک راغل او دا داسې خلک وو چې عمر رضی الله تعالی عنه په دې باندې باوري وو او اعتماد یې په باندې درلودو عمر رضی الله تعالی عنه د خلکو ته وویل چې ما ته ستاسو د مسکینانو نمونه ولیکئ د دې لپاره چې زه د دوی ضرورتونه پوره کړم نو دی ورته لیک وکړو ورته وی سپارلو پاغي کې لیکلو چې فلان کې فلان کې او سعید بن عامر عمر رضی الله تعالی عنہ ویل چې سعید بن عامر څوک دی نو دې خلکو ورته وویل چې زمونږ امیر امیر المؤمنین ورته وویل چې ستاسو امیر فقیر دی دغه کسان ورته وویل چې هو پر رب العالمین دې زمونږ قسم وي چې ډیر زله په د باندې دسې وګدې ورځې تیرې شوې دي چې په کور کې ور نه دی بل شوی او دی داسې فقیر او مسکین دی نو عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا خبره واوریده چې د علاقې ولی او مشر او بیا داسې فقیر او غریب نو عمر رضی الله تعالی عنہ دومره وجړل دومره وجړل چې په اوخکو باندې ګیره لمده شوله بیا یې زر دیناره راواخستل او په کڅوړه کې یې واچول او دې کسانو ته یې وویل چې زما دې طرف نه په سعید باندې سلام وایه او دا هم ورته ووایه چې امیر المؤمنین تا ته دا مال دې دپاره رالیږلی دی چې ته پې باندې خپل ضرورتونه پوره کړې دغه دینار ورته داسې ښکاره کېدل لکه چې یوه پېښه ورسره شوې وي او یا یې سیمې او علاقې ته یو ناڅاپه واقعه راوختې وي یعنی دغه دینار ورته غم او مصیبت ښکاره کېدو حال دا چې ضرورت ورته هم درلودلو فقیر او مسکین وو بیا په دې وخت کې ښځه یې په بیړه او په ورختایې سره راجیګه شوه او ورته یې وویل چې ای سعیده! څه شوي دي؟ ایا امیرالمؤمنین وفات شوی؟ سعید ورته وویل چې د دې نه هم غټه واقعه شوې ده. ښځې ورته وویل چې ایا مسلمانان په یو ستر مصیبت کې لوېدلي؟ نو سعيد رضي الله تعالي عنه ورته ويل چې د دین هم ستر څه دي نو خزي ورته ويل چې د دین استر به نور څه وي سعيد رضي الله تعالي عنه ورته ويل چې ماته دینار راغلی چې اخرت مې خراب کړي او په کور کې فتنه راواچوي خزي ورته ویل چې ځان ترې نه خلاص کا هغه په درهمو باندې هیڅ خبره نه وه نو ده ورته ویل چې ایا ته په دې کې ما سره مرسته او مدد کوې نو خزه ورته ویل چې وو سعید رضی الله تعالی عنہ درهمونه په کڅوړه کې واچول او په فقیرانو باندې تقسیم کړل او په فقیرانو باندې وویشل په دغه خبره باندې ډیر وخت لانه و تیر شوی چې عمر رضی الله تعالی عنه شام ته لاړلو دې لپاره چې د شام په حالاتو باندې له نږدې نه ځان خبر کړي نو کله چې حمص ته عمر رضی الله تعالی عنه لاړلو او حمص ته به خلکو وړه کوفه ویل او حمص ته کوفې سره ځکه تشبیه ورکوله چې خلکو به کټ مټ د کوفې د خلکو په شان باندې د خپل والیانو او امیرانو نصرونه ټکول کله چې عمر رضی الله تعالی عنه هلته واړول او هلته پاتې شولو نو د حمص د علاقې خلک عمر رضی الله تعالی عنه د ستړي مشي د پاره راغلل نو عمر رضی الله تعالی عنه د خلکو نه تاسو کړو چې تاسو خپل امیر څنګه بولئ نو دوی یې شکایت وکړو او د سعید رضی الله تعالی عنہ څلور کارونه ورته بیان کړل او هر یو کار یې د بل نه غټ معلومېدو عمر رضی الله تعالی عنہ وایي چې ما دوی د حمص د والی سره یو ځای کړل او د رب العالمین نه مې وغوښتل چې ما په هغه ګمان کې ونه شرموي چې کوم ګمان ما د سعید رضی الله تعالی عنه په باره کې کړی وو ځکه چې زه په دې باندې ډیر باوري وم کله چې سحر شو نو دغه خلک او د دوی امیر زما په وړاندې باندې حاضر شول نو ما ورته وویل تاسو د خپل امیر نه کوم شکایت کوئ د خلکو وویل چې دا تر هغه پورې موږ ته نه راوځي چې تر کومه پورې نمر خر راوخېجي او بیا راووځي عمر رضی الله تعالی عنه فرمای چې ما ویل ای سعیده په دې کې ته څه وایې سعید رضی الله تعالی عنه لږ وخت د پاره چپ پاتې شو د ورسته ویل قسم په الله ما دا خبره بده ګڼله چې زه چاته دا حال ووایم خو اوس مې د دې نه خلاصۍ نشته نو د دې خبرې جواب دا دی چې زما د کور خادم نشته او زه هر سهار د خپل کور وړه لندومه بیا د هغې نه پس وروسته لږ انتظار ورته کوم چې خمیره شي بیا د هغې نه پس ترې ډوډۍ پخه کړم، هغې نه پس بیا اودس تازه کوم او بیا خلکو ته راووځم. عمر رضی الله تعالی عنه وايي چې ما د دې خلکو نه تپوس وکړو، بل کوم شکایت تاسو د خپل امیر نه لرئ؟ نو دې خلکو وویل چې د شپې هیچا ته بیخي راوځي نه. عمر رضی الله تعالی عنه وویل، ای سعیده! په دې کې ته څه وایې؟ سعيد رضي الله تعالی عنه وويل چې ما دا هم ښکاره کول نه غوښتل خو اوس د دې نه هم خلاصې نشته او د دې خبرې جواب دا دی چې ما خپل ورځ د خلکو ته ورکړې ده او شپه مې د رب العالمین د پاره ګرځولې ده د رب العالمین عبادت کوم د شپې عمر رضی الله تعالی عنه د خلکو نه تاسو کړو چې تاسو بل کومه ګیله او کوم شکایت لرئ لري نو د خلکو ورته ویل چې په میاش کې یو ورځ بخینه راوځي عمر رضی الله تعالی عنه سعید ته ویل اے سعیده دا څه خبره ده سعيد رضي الله تعالی عنه ورته وويل چې اې امير المؤمنينه خادم مې نشته او په دې غاړه او په دې بدن باندې مې چې کومې جامې دي د دې نه بغیر زه نورې جامې نه لرم هغه زه په میاشت کې یو ځل وینځم او تر وچېدو پورې ورته منتظر یم بیا د ورځې په وروستۍ برخه کې راووځم مؤمنان مسلمانانو ورونو ده د علاقې ولي دې، مشر دې، صحابي دې او نور ډېر اوچت مقام او مرتبه لري، يو جوړ جامې لري، زما او ستا جامې، زما او ستا لباس او زما او ستا نور نعمتونه او زما او ستا عبادت او زما او ستا اعمال د دې په منځ کې څومره فرق دی؟ دا هغه خلک دي چې رب العالمین ورته په ژوند باندې د جنت زیری ورکړي دي رب العالمین ترې راضي شوی دی د دوی په باره کې په قرآن مجید کې آیاتونه دي په قرآن مجید کې د دوی فضیلتونه ذکر شوي دي خو په تن او په بدن باندې یو جوړ جامې لري او داسې وړوکی انسان هم نه دی د څومره خلکو امیر دی او ما ته ځان سره سوچ وکړو بیا عمر رضی الله تعالی عنه خلکو ته ویل چې بل کوم شکایت لري نو د خلکو ویل چې دا کله راغلی دی د هغه وخت نه بیا تر اوسه پورې بې هوشه کېږي او څوک چې ورسره په مجلس کې ناست وي د هغې نه ځان تشي عمر رضی الله تعالی عنه سعید رضی الله تعالی عنه ته ویل چې ای سعیده دا بیا څه خبره ده سعید رضی الله تعالی عنه ورته ویل چې زه کله مشرک وم د خبیب رضی الله تعالی عنه د وجلو ته حاضر شوی وم او قریش مې ولیدل چې د خبیب رضی الله تعالی عنه د بدن نه غوخه په داسې حال کې غوڅولې چې ورته ویلي آیا ته غواړې چې محمد صلی الله علیه وسلم ستا په ځای باندې وای نو دا په جواب کې ورته ویل رب العالمین مې دې قسم وکړ زه دا خو خوم چې زه په خپل کور کې د خپل بچانو سره په امن باندې ناستم او په محمد صلی الله علیه وسلم باندې یو ازغې راجیک شي او هغه ورته ضرر ورسوي سعید رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې پر رب العالمین مې د قسم وي چې کله ما ته دغه واقعه را یاد شي چې ما د دې صحابي خبیب رضی الله تعالی عنه هیڅ مرسته او مدد ونه کړو نو سم دستی په خیال کې ما ته دا راشي چې رب العالمین به ما بیخي ونه باخي نو بیا زه بهوشه شم نو په دې وخت کې عمر رضی الله تعالی عنه وویل الحمدلله چې رب العالمین زما ګمان د ده په باره کې باطل نه کړو وروسته یې ورته زر دینار په دې وجه ورولېږل دې دپاره چې خپل ضرورتونه پرې باندې پوره کړي نو خزي چې کله دینار ولیدل ورته ویل چې الحمدلله چې رب العالمین موږ ته د خدمت نه بې پروا کړو نو موږ ته په دې باندې ضروری سامان واخله او یو خادم را ته ونیسه نو سعید رضی الله تعالی عنہ خپل خزي ته ویل چې آیا د دې نه غوره او بهتر څه دې نه دي پکار خزه ورته ویل چې هغه به څه وي سعید رضی الله تعالی عنه ورته ویل چې موږ به هغه چاته ورکو چې هغه به په داسې وخت کې راکړي چې په هغه وخت کې به ورته موږ ډیر ضرورت لرو خزه ورته ویل چې هغه څوک دی سعید رضی الله تعالی عنه ورته ویل چې رب العالمین ته به قرض حسنه ورکو نو ښځې ورته ویل چې سمه ده وجوزي ته خیرا او تا ته دې غوره بدله درکړې شي نو سعید رضی الله تعالی عنہ دغه مجلس نه نه ودرېدلې چې دیناري په کڅوړو کې واچول او د خپل کورنۍ یو کس ته ویل چې دا د فلانی کورنۍ کونډو ته او د فلانی ټبر یتیمانو ته او د فلانکی فلانکی کور مسکینانو ته او فلانکی ته دا وروړه سعید رضی الله تعالی عنه خپل ضرورت ته ونه کتل خپل محتاجې ته ونه کتل بلکې دغه مال یې په مسکینانو باندې صدقه کړو او هغه ته ورولېګلو رضی الله عن سعید ابن عامر رب العالمین دې د سعید بن عامر جمحي رضی الله تعالی عنه نه راضي او خوشاله شي سعید رضی الله تعالی عنه دا هغه کسانو نه وو چې په خپل ځان باندې به نورو ته غورواله ورکولو او د ایثار ماده پکې موجوده وه اگر که دی به ډیر محتاج او مسکین وو دا خو د سعید رضی الله تعالی عنه لنډه شان واقعه که څوک د سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه په باره کې نور زیات معلومات حاصلول غواړي نو هغه د تهذیب التهذیب او د ابن عساکر شپږم جلد او الاصابه او د نور د سیرت کتابونه وګوري هغه کې د سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه نور مزید معلومات هم موجود دي اوس راځو دې ته چې د دې سیرت او د دې واقعې نه بعضې فواید بیان کړو یا په بل اصطلاح سره زمونږ د پاره په دې واقعه کې کوم درسونه پراته دي هغه بیان کړو نو اول خدا چې خبیب رضی الله تعالی نو مشرکانو نیولې وه او ډیر په سختي سره یې شهید کړو نو په دې کې مونږ او تاسو ته دا درس پروت دی چې مؤمنان به په زندانونو کې اچول شي کافرانو مشرکان به ورسره ظلمونه کوي سختی به ورسره کوي سزاګانې به ورکوي غمونه به به باندې راځي مشکلات او مصیبتونه او تکلیفونه به ور باندې راځي او داسې نورې سختۍ به به باندې راځي خو مؤمن ته په کار دی چې په دغه امتحاناتو سختیو مشکلاتو تکلیفونو باندې همت کمزوری نه کړي خپل حوصله د لاسه ورنکي خپل منهج پرې نږدي د جهاد نه په کور باندې کېنني او د رب العالمین په لار کې جهاد کول پرې نږدي بلکې د سختیو امتحاناتو او مشکلاتو په وجه باندې د مؤمن ایمان نور هم مضبوطیږي او د مضبوطېدو کوشش به کوي همت به نور هم اوچتیږي او د اوچتېدو کوشش به کوي کافرانو مشرکانو ته به نور هم غوسه کیږي او د خپل غوسې د زیاتېدو کوشش به کوي داسې نه چې د زندان دمکی څوک درکړي او خپل ایمان او توحید ورته پرېږدي د مرګ دمکی او اختار څوک درکړي نو د توحید عقیده ورته پرېږدي او داسې نورو بدو عملونو ته ور وړاندې شي او په هغې باندې شروع کړي دا د مؤمن صفت نه دی مونږ او تاسو ته پکار دي چې په دې کې سوچ وکړو او دغه د ځان سره ولګوو. دویم دا، کله چې انسان د اسلامي قانون او نظام نه دفاع کوي، کله چې انسان کفري نظام او قانون ختمول غواړي، کله چې انسان اسلامي قانون او نظام راوستل غواړي، نو په دې کې به زندان هم وي، غمونه او تکلیفونه او مشکلات به هم راځي، د خپلو خپلوانو نه جدايي به هم پکې راځي، د خپل وطن او د خپلې خاورې پرېښودل به هم پکې راځي، نو د دغه مشکلاتو او مصیبتونو په وخت کې مونږ او تاسې ته پکار دي چې د رب العالمین نه دعا وغواړو او رب العالمین ته متوجه شو، داسې نه چې مونږ او تاسې د رب العالمین سره تعلق ختم کړو او د رب العالمین په عبادت کې سست شو. دریم دا اے مؤمنانو مسلمانانو ورونو کله چې موږ تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت یا واقعا اورو او یا د کوم صحابي سیرت او واقعا اورو نو موږ تاسو ته پکار دي چې په هغه کې سوچ وکړو او د ځانونو سره یې ولګوو، ځکه چې دا موږ او تاسې لپاره د هدایت او د کامیابۍ سبب ګرځي، لکه څنګه چې سعید رضی الله تعالی عنه د خبیب رضی الله تعالی عنه په شهادت په واقعه کې سوچ کولو او په ذهن کې یې تاوېدله حال دا چې سعید رضی الله تعالی عنه په دغه وخت کې مشرک و خو دغه سوچ او فکر وته د هدایت سبب وګرځیدو نو دا چې یو مؤمن د صحابي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت او واقعا کې سوچ وکړي هغه ته به څومره فائدې ملاوي څلورم که څوک غواړي چې ما سره د رب العالمین او رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه محبت وکړي نو هغه ته پکار دي چې د خپل نفس او دنیا خواهشات پرېږدي او د رب العالمین په عبادت کې خپل زندگی تیرا کی نو که څوک داسې وکي رب العالمین او رسول الله صلی الله علیه وسلم به ترې داسې راضي او خوشاله شي لکه څنګه چې د سعید رضی الله تعالی عنه او د نورو صحابو نه خوشاله شوي پنځم لمبر کشرانو مجاهدینو ته پکار دي چې د خپل مشرانو لپاره خیرخوا اوسېږي او هغه ته ښه نصیحتونه کوي او مشرانو ته پکار دي چې د خپل کشرانو نصیحت په خیسته طریقې سره واوري لکه سعید رضی الله تعالی عنه چې خپل امیر عمر رضی الله تعالی عنه ته نصیحت وکړو کومګو تاسو څه کوو موږ او تاسې خو د مشرانو په بدي بیانولو او غیبتونو کولو باندې خپل مجلسونه ابادوو او بیا د رب العالمین نه موږ او تاسې داسې دعاګانې غواړو چې الله زموږ داسې مدد او نصرت وکړه لکه څنګه دی چې د صحابه کړی وو خو عملونو ته نه ګورو چې اعمال مو د چا په شان دي او مدد د کومو خلکو په شان ته غواړو شپږم نمبر دا امیر ته پکار دی چې هغه باید عاجز وي او په هغه کې ذره تکبر هم نه وي او د دې سره به امیر دنیا پرست او خواهش پرست نه وي او په امیر کې به خکلک او مضبوط صبر موجود وي ځکه چې امیر یو سړی دی او د یو قسم طبیعت ولا دی او د ده سره به مختلف خلک د مختلفو ځایونو د مختلفو میندو بچي او د مختلفو طبیعتونو ولا خلک د ده سره ملاویږي نو دا کار ډیر صبر او استقامت غواړي نو رب العالمین دې زمونږ په مشرانو او کشرانو کې دغه خیسته صفاتونه پیدا کړي او دغه ټوله خبره د سعید رضی الله تعالی عنہ د دې حالت نه معلومیږي چې عمر رضی الله تعالی عنہ د مسکینانو لیست وغوښتو او په دې کې د سعید رضی الله تعالی عنہ نوم هم موجود وو سره د دې چې هغه د یوې علاقې ولی او گورنر وو او داسې غریب هم نه وو چې په ورځ کې یو ځل یا دو ځلې خوراک کوي بلکه په ورځو ورځو یې په کور کې اور نه دی بل شوی. ای مؤمنه مسلمانه وروره! اوس زما او ستا څه حال دی؟ د لسو شلو کسانو امیري نه وي راکړې شوې، نو ځمکه اسمان ته خېژوو، اسمان ځمکې ته راکوزوو. د لسو شلو کسانو امیري نه وي راکړې شوې، تکبر په ما او تا کې وي، بې صبري په ما او تا کې وي، جنجالونه ما او تا کوو، په کشرانو باندې ظلم ما او تا کوو او داسې نور بد صفات درواخله. دغه د روپو راتلل یې یو غټ مصیبت او غم وګڼلو او د مؤمنانو د امیر د وفات کېدو د غم نه یې هم زیات غم او مصیبت وګڼلو نو اوس چې زما او ستا کور ته یو څو روپې راشي نو زه او ته څه کوو د دې خبرې وضاحت ته ضرورت نشته چې زه یې وکړم خو هر سړی د خپل ځان سره ګریوان کې سوچ وکړي چې زما څه حالت وي او د بل څه حالت وي او د بل څه حالت وي اتم درس او اتمه فائده چې مونږ او تاسو ته په دې سیرت کې پراته ده هغه دا چې امیر ته پکار دی چې د خپل مسؤلیت لاندې علاقې په خپل وګوري او الته ورشي او د نږدې نه وګوري لکه عمر رضی الله تعالی عنہ شان ته تللی و دې لپاره چې دا غزې د حالاتو نه ځان خبر کې او د نږدې نه ځان خبر کې خو اوس ما او تا څه کوو؟ موبایل راواخلو او د هغې په واسطې سره خپل مسوولیت سرته رسوو. نور به څه نه وایم، خو دومره به ووایم چې په خپل مسوولیت کې د قهار ذات نه یره پکار ده او د مسوولیت جواب چې دی هغه ډېر سخت دی. رب العالمین دې زموږ او ستاسې په حالت باندې رحم وکړي. نهمه فائده او نهم درس هغه دا چې یو مشر امیر چاته امیری ورکړي نو د هغه امیر مسولیت او د هغه امیر شخصي حالت باید معلوم کړي او دا هم معلومات وکړي چې رعیت رنه خوشاله دي که خفه دي لکه څنګه چې عمر رضی الله تعالی عنه د سعید رضی الله تعالی عنه په باره کې معلومات وکړل اګر چې عمر رضی الله تعالی عنه په سعید رضی الله تعالی عنه باندې ډیر باور درلودو ولیکن بیا خپل مسولیت سر ته رسولو نه هم درس او نه هم فائدہ چې مونږ ته په دې کې پراته ده هغه ده چې کشران مجاهدین دا حق لري چې په خپل امیر باندې نورو مشرانو ته شکایت وکړي خو کشرانو ته پکار دي چې دغه شکایت هغه چا ته وکړي چې هغه د شکایت اوریدو او حل کولو والا وي لکه د سعید رضی الله تعالی عنه کشرانو عمر رضی الله تعالی عنه ته شکایت وکړو ځکه چې د سعید امیر څوک عمر رضی الله تعالی عنه وو خو مونږ تاسو څه کاوه مونږ تاسو دغه ځان سره ولګاو مونږ تاسو مجلسونه او فسادونو ته کار وای او جنجالونو ته لاس واچو لسم درس او لسمه فائدہ چې په دې سیرت کې مونږ تاسو ته پراته ده هغه دا چې کله مشرانو ته د یو مجاهد یا د یو امیر په باره کې څه شکایت وکړي شي اگر که شکایت کوونکي هر څومره اعتمادي وي نو دې ته پکار دي چې د شکایت تحقیق کول په ځان باندې لازم کې او تحقیق وکړي او بیا د هغې نه پس اقدام وکړي او د دې سره سره دا هم وکړي چې شکایت کوونکي د هغه چا سره مخامخ کینوي چې د چا نه شکایت کړی دی داسې نه چې شکایت کوونکي پټ پاتې شي او چا نه چې شکایت شوی دی هغه راونیول شي نه داسې به نه کېږي بلکې داسې کول پکار دي لکه څنګه چې د سعید رضی الله تعالی عنه نه خلکو شکایت وکړو او خپل کشرانو شکایت وکړو عمر رضی الله تعالی عنه ته نو عمر رضی الله تعالی عنه دغه خلک او سعید رضی الله تعالی عنه مخامخ سره کېنول نو په دې وخت کې عمر رضی الله تعالی عنه تحقیق وکړو دا خلک سره مخامخ کېنول او په دې کې ډېرې فائدې دي او په دې باندې ځان ته بیانونه کیږي یو لاسم درس او یو لاسمه فائدہ هغه دا چې بعضی خلک د خپل اهل او خپل کور ولا سره زیاتې کوي خدا سي نه دي کول پکار بلکې هغه ته نصيحت کول او دا غي خیر خوا جوړېدل پکار دي لکه څنګه چې د تحقیق نه پس عمر رضی الله تعالی عنه سعید رضی الله تعالی عنه ته د فقر او سخت ضرورت په حالت کې روپې ولېګلې نو خپل خزه ورته ویل چې په دې باندې مونږ ته د کور ضروری سامان واخله او په دې باندې مونږ ته خادم ونیسه نو سعید رضی الله تعالی عنه ورته غوسه نشولو او نه ورته دا ویل چې ته خو دنیا پرست او خواهش پرست خزه یې بلکې هغه په خې طریقې باندې پوهه کړه او دا یې ورته وویل چې دا به رب العالمین ته په ښایسته قرض باندې ورکړو او د دې نه په سخت حالت کې به زمونږ په کار باندې راشي نو ښځې ورسره خبره ومنله او سعید رضی الله تعالی عنه ته دعا هم وکړه نو اوس زمونږ ستاسو څه حال دی څه خلک خو داسې دي چې د ښځو نه یریږي د رب العالمین په لار کې ورسره صدقه او داسې بعضې نور اعمال نشي کولی همدارنګه څه داسې خلک شته چې د ښځو د وجې نه د رب العالمین په لاره کې جهاد نه کوي، خلافت ته نه راځي، بیعت نه کوي او دغسې نور اعمال نه کوي او څه خلک داسې دي چې په خپلو ښځو او کور والا باندې ظلم کوي نو مونږ تاسو ته پکار دي چې په هر حالت کې د قهار ذات نه یره وکړو او د قهار ذات نه یره پکار ده ځکه چې دا غسر به مخامخ کیږو